د کتاب غتی تا وقایه وي سو ته وي وقایتی وقایتن دا په معنا د بچ کولو سره بچاو سره نو وقایتم وقایه زکوي چې دا کتاب د خرابې دونه بچ کی ناراض جی لا کتاب تبا غتنی خطوی کتاب بیٹول خراب خراب شي او وقایه چې وتا چوری نو لکه هغه خو زبردست شي نو بیا تقوا تقوا پرهیزګاری لوی تقوا هغه اولنې شرط په تقوا کې د شرک او د کفر نظر ساتل لوی پرهیزګاری اول دا ده او دې ترې سوچي نو معلومیږي چې استاد الله رب العزت سره لگاو شته د مراقبه درکشته قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ان دې سره ربط ولا یعنی کې ولې لګي یریږي نه الله نه خزه بي ځای ولې وای یریږي نه الله نه تقوا درګی نشته پرېزګاری درګی نشته ټوټه راغلا زو ټوټه کې دا راجا بازار دی دا د راج بازار دی راج پکې چریږي د خلکو ها مینه بازار دی حرامي تو مینه پکې یا راجا بازار دی مینه بازار دی ورلانجی قال الله تعالی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ایماندارو د الله نو یریږي حق اوره دا د خطبه د نکاح چې نه کې دا ټول آیتونه راغلي یا ایو الناس اتقوا ربکم یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سدیدا ولی یا سړی نوې زندگی دی شروع کیږي خزی او د خاون او دین ډیر لوی او خاندانونه به جوړیږي د الله یاره ورې ساتي اسنه په نارو کې خزا خاون اخته یا بچیوم په نارو کې اخته کی خاندان په نارو کې اخته کی اتق الله اتق الله اتق الله او ته بار بار په دې نکاح کې یادې ګوره دا ضروری دي تفسیر لیکلی دی حق یره د الله نه صدا ان یطا فلا یوصا و ان یشکر فلا یکفر الله تابعداری کوي کی خلاف نه کوي کی شکریا اس طریقې نه شکرین اس طریقې کوي قال تعالی فتقوا الله ما استطعتم الله نه ریږي څومره چې تاسو وسی والآیات فی الامر بالتقوى کثیرۃ معلومۃ او مضارع من یتق الله یجعل له مخرجا چې دا الله نه یریږي نو الله بوله د مصیبتونو د وتو لار چې نه راو بازي ملازم معنا کولا من یتق الله چې دا الله نه یریږي مخرج بول الله غټ کی مخرج څنګه غته وای هغه ځای د وتو د مطلب دا ولا غټ کی تاسو وای د مرغو استاد ورزوان من الله اکبر ورزوان فرشتہ دا الله نبی دا یو خو هغه ورزوان فرشتہ دا الله رسول دی الله اکبر الله رسول دی هغه کې دا فضیلت جزئی دی دا فضیلت دی مارکیټ کې دا سره دا فضیلت جزئی دی دا چې ورته نشي چې دا غیر دا رضوان نوم ویل دا او رضوانو پکارو ځکه چې عثمان په شان باندې غیر منصرف وګیا ورضوانون دی لغون رضامندیا چې الله د معمولی غو رضا شي نو ماشاءالله د غټ ورته غټي چې الله د رضا شو چې لږ رضا متیا د نغم ډیر شي دا یې نشتی ورزوان من الله حد دې رضوان پرشته الله نه رضوان پرشته الله دلته یو معنا کوله زه خوښ نه کېدم نه کېدم چې کېدم بیا صاحب خادم وی ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون یو ډلې قتل ول شو روکه یو ډلې چې در بس تکذیب شو روکو ما دې اوس دا نه پوهیږي چې دا چا دا فاعل څوک دی او مفعول معنا پېښ شو الله بندګانو ففریقا کذبتم یو ډلې د انبیو تاسو درو جن ولا او یو ډلې د انبیو تاسو وجلا چې وڅو ورته د عمر او چې وسره دې درو وای نو هغه څه چل کېږي په دې خلکو کې وی یو ډلې وهل شو د کتاول شو نو بل ډلې دې دغه تکذیب شروع وکړو یا دا شی د پی یا بابا په دې ځای نه پی فریقا کذبت و فریقا صحیح ترجمه کول ګران کار دی تدری مور دوی تاسو مو بس خلاصو لمړنی خلاصه دا دا رب دا دې کته بیا ګټي هر وړای ګټي قرآن هم غلط دی معنا هم غلط دی دا الله کتاب دی الله کتاب سره ظلم نه کوي ته نه کوي ظلم نه کوي ته نه اوسم زه خپل ځای لفظي ترجمه خو ګورم تنا شیخ دې الله وګړي الته یو ملاو په تور ډیری کې خان استاد دی راته څه تا ډېر دې آرامي دي دي یا الله تعالی دې څلور لوري خپل دي تو ګرامه خبره ده یا الله ابي جو بل سپیکر معنی کولا خطا شو جزاء لمن کان کفر دا بدل ودا چې کافر وو دا بدل ودا چا نو اسلام بلا گئے انار شیخ سے وای بلا سے بلا سے بلا سے تو په سر په بهین نه پیږي دا کفر نه دا کفر دې کفرا اځه جره دا کفر نه دی کفر دی معنا یا دا غلطه ترجمه مکوا جزاء جوزو جزاء بدلا ورکړ شو قوم د روح تبدلا لمن کفر دا هغه چا د بدلی اغستون د پاره چې دا نه شکر کړی شو چې نو عليه السلام نو عليه السلام دا شکر کړی شو دا بدلا الله غستون دی چې د سزا ورکړه انی مغلوبا فانتصر تنار شیخ دې جزام جزاء لمن کان کفر دا تر دا ندی اوړي څګستا دا فاعل در تعدو د پاره صيغه د واحد مؤنث ده غواړی کنه ويجعل له مخرجا مخرج بولا غټ نه وای مخرج بولا غټ هغه چې هغه چې ورته سټی کې نه راځي ومن يتق الله سوچ چې الله نه یجعل له مخرجا الله ولا د مصیبتونو د مصیبتونو د تکلیفونو د وټو لار پیدا کی جل مخرج ويرزق من حيث لا يحتسب د داسې ځای نه بوري د ورته چې د بسر نه ګمان دی الحمدلله ماشاءالله مازیری دا مشران قرانو یو سر لاس مې نه کو چې دا خو څه سره دی مو خو چې د سر بختوري او دا خو څنګه مدد دراوازه نه او دا لکان دی ولا خاله نه یاري دلو یری مو باندې رو قرآن نه مولا په تش کې لاس پروانو دیو دي کتابونه کتابونه یې درشته کړه ابو نبی درشته چې نفس کې باندې دومره روب الله ورکړو روب کابل نه راځي اسامه څو یو سړی یو سړی یو سړی په طالب امریکا تیزونه دي دلو باسي تیزونه تیزونه ولی پرېزګار پرېزګار مولا عمر اله نیم ګور نشته روبې دینو روبې دینو ان تتقوا الله يعلمكم فرقان نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زو د کافر په میت کې یو میاش فاصله زما روح دغه په ځل کې دی یریږي وګنیږي یو میاش فاصله کې دومره فاصله یې بابا یری کافر مشرک یریدون کې دی در پخته اې داګه لړزم یری موحد مسلمان دی باندې یری یوسف ابن ابر یوسف ابن یعقوب ابن یوسف ابن یعقوب ابن ابرا اسماعیل ابن ابراهیم ابن آزر کنا دا دا پر لړشه ابراهیم پوری لړشه کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن ابراهیم ابن اسماعیل ابن اسماعیل ابن ابراهیم دې کې ورش قالو ليس عن هذا نسالك جدي بارکم تاسو نه کو دې څه قال فعن معادن العرب تسالوني تاسو د خلکو د عربو د قانونو باره کې تاسو کوي د خلکو د عربو د قانونو کار پیژني کار پیژني معادن جمع د معادن د کار پیژني دا د کویلې کان دی دا د سنگ مرمرو کان دی دا مال کی کام دی ولکه وی خرچ د مالګي پکان کې مالګي شي حکم یې څه دی مالګه وی دی بار کې تاسو کوي نو وری خيارهم فی الجاهلیت خيارهم فی الاسلام اذا فقوا چې په جاهلیت کې چې په بی دینه ولاړی مستم کلب ولاړی ستانه مو نه خود لګي او چې مسلمان شو بیا به سر فکر شې دی به بدی نه ولی خيار په جاهلیت خيار په اسلام اضافه لګي کنه لګي سړیا لګي کنه خیر باب سره تعلق دا چې اتقاهم اتا وای خځې ډېر آرامي قوم دی فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في الناس تولي خزي وسي ابو لا سره چې لړ شي ته کنه خزب ولا اسپیټال ته خزب دا کو نه ولا هغه ځکه چې تاسو سره غرو تاسو مولا مر سره راواله چې دا وکیل دا ډېر لوی راځي ته د پار ځای کې راځي ته شروع دي تا ته پته نشته په اسپیټال کې شروع دي کچا ایرو کې شروع دي او په دې نشته بدیلا ما ګور مې نه جوړا او دغه ته مو تاسو هسپتال وې دي کې یو را لوي تاسو یو لیش نه کوي غونې و تور و دې چې کمین نه وګو او چې دې مړای کې مور جو گزار ورته منډه ما قسم په خدای ته دې پریدم پریدم دې نه اچھا بھائی اعتقاد جازم ثابت مطابق مال واقع اللہ بھائی لڑا یا عین الیقین حق الیقین علم الیقین علم الیقین عین الیقین حق الیقین مثال دو علم الیقین توکل یو اعلی مرتبه ده دور د الله په ذات دی یقین دی چې اسباب جایزه جایز دي غني خو بس نه استعمال او یا ذرا کسان حدیث پر راځي سنوان دی او پتی او یا ذرا کسان دي چې بیسا دی کتاب جنت روان دي او یا ذرا کسان دي بیسا په بیسا په بیسا دی کتاب جنت روان دي او دا رسول په فرمان دي څنګه لګا دا د رسول په فرمان دی د دې اسلام فرمان دی په دې دا تک بد دا کسان بد ته غفران دي کنه ولکه دا کسان بد دي غفران دي ولی ځکه چې دې په کلک ایمان دي کنه سمه ولکه دې په کلک ایمان دي دور یقین د الله په ذات دی چې نه دم اچي او نه چاته وي دم ربانه واچا دم دا چې جائز شي دی دا چې الله راوته الله به درې کوي اه هغه تاسو ته وایم چې بس هغه رمن دا دم واچو او واچو الله راوته درې کوي دې دې نه نه کوي یو عرب چې اسباب استعمال کې اسباب نه مانی هغه په بیچاره کې دا زندگیت دی زندگیت څه اسباب اسباب اومني استعمال کی او نتیجه الله تعالی کی دور ایمان د الله په ذات باندې ډېر وډی دی ودا ای کوتره په کې خو کوی کوتره په کې خو ګډه لړې راځه وې ډېر راغلی اته سره عمل کوي ورانه گئی یې دې کنه سلاجی ته ډکوي په افغانستان کې رجوع لري ډکوي التاوی ته وی هغه جندې دلته څه پخې جوړې اجندې دی وي چې تیر خواله پورته دیږي اجندې دی کله بل دی ا دې لري ځای دی راځي نو په مزو کې دی کابل خو خسته ځای دی خسته ځای دی قبرستان دی سره پاره سره پاره خسته نه دی تبار روزه غول د نو باجی کې نو باجی خپل بار روزه روزه هم نعیم ابن مسعود الجعی ان الناس مراد ته ابو سفیان او داغه ملګری دی هغه ته جمع شوی دی فقط فزادم ایمان او قالوا اکبر الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتبرضوان الله والله ذو فضل عظیم وای همیشه جو دی الله دی پیغمبر باندې مرګ راځي وتوکل علی الحی الذی لا یموت ها یہ دبر ذاکر ہے طریق محمد کی بات کرو شاپور القرآن رحم اللہ تک شہر من جلود النظیر بار نقل کرے تھوڑی ہے والآیات فی بدل التفضل التوکل کثیرت معلوم وهم الحدیث فالاول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اوریدت علی الامم ما باندې زما امتونه چې دنا پیش کړل کلا عالم ارواح کی یا خوب کی یا بلځه کی هر څه چې وس موږ دی ایمان دی فرایت النبی و ما هو الرهیت پیغمبر دوری د سزا ته ولاجی باندې سره چلوونه کسان والنبي وما هو الرجل والرجلان بل پیغمبر نور دی یو سره بس ملګری او یادوا والنبي عليه سمو احد بل پیغمبر نور دی اسو کو سرنو یک یوازي امتی اړو سو کو نه اذ رفع علی سواد عظیم ناگانا چنو قتل نو مخامخ شماته ولوی جماعت فقال بعضهم بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله دین مراد شاید چې صحابه یې چې د نبی اسلام سره مرګرتوب کړه دې خوشاله شو وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام شاید چې دا غسانی چې په اسلام کې راوي او پیدا کړی شي وي فلم یشرکو بالله شیئا الله سره څوک نه شریک کړي وذکروا اشیاء نور بیان یو کو فخرج علیم رسول الله نبی اسلام راوته کور کې خو اوریدل کنه فقالا من الذي تخوذ في سوءا چې تاسو په کې مشغولې دی دا تاسو تفسیرې کولې تاسو سړي گیاوي فخبروه نو یو ته خبر ورکو چې تاسو د څه ویلو نو موږ د دې مزداق کتو تاسو معرفتي مفهومي وکړو نو موږ چې معرفتي مزداقي وسو کی موږ د مزداقات کتلو نو چا یو مزداق چابل چابل وای کنا وی تو ثم قام رجل اخر نبي ابل فاسد وی فقال ادعو الله ان يجعلني منهم وی انا سوالک چې ما په دې کسانو کې ورلې فقال دې ته دې جاو سبق کبیا او کا شادا یو نمبر او چوکا شوړې دې پهلې آئیه تابعین نو وی جبريل عليه الصلاه والسلام الله تعالی ته چې الله تا باندې او ستاسو پارا اور په ورغوي کی مرسته یو کړه الله دې جته وسګل شي چې هغه نو ورته وی چې الک حاجه حاجت نشته ابراهيم عليه السلام ورته وی چې اما الیک فلا تا ته نشته وی الله رسول وکړه وی ابراهيم عليه الصلاه والسلام وی چې علمه بحالي خير من سؤالي دا الله علم زما په حالت باندې دا زما د سوال نه غوړه دا روایت کمزورې دی ضعیف پیغمبر د الله نه سوال کوي او بیا هغه تاریخي روایت بیا شته دی چې کله دا آتک کو اور تو اور دے دو ابراہیم علیہ السلام کلار کو کے ناس تھے اور ہم کو اگری یہ نمرود جو تھے جس تاز رب کنم بان غوال آلو یہ تو مشرک ہی مشرک کنا لیا سب دی شرک مطلب قیل معنا متوکلون په الله تعالی باندې وای چې دین هغه توکلی لکه مرغه چې سار پاس یو ما هم دکی ججور راځي چې الله په ذات اعتماد دی نیم پر کړه دې نه بیه کړه دې نه پولیس کې نو کړی دي نه ججان دي وکیلان دي او الله په ذات اعتماد دی بګی کنه لګره زې مبارم قلوب رقیقا نو نه لګي نو نه شي نرم لکه دا مرغوب نه دي نرم اچې ته دې اچې دې دې چې په اونه کې راځي ته دا ډانډې ولې دې خطر راولې دې نه مړې ما دې ختم یې ما روح مو دي اسی بس تاو ته ډانډې وشي قلوب رقیقه دا چې به دا غي زونه نرمي دا الله دین ته نرمي قابل کې بسختی دا الله دین ته بسې ترا گویم بار جان نرم تر شو ولی با دشمنی حق گرم تر شو یہ سپلے دی زبائر شرم کردن ولی بابا غیا سنگا بابا غیا بے شرم تر شو ماشاءاللہ ستے پلینی زبائر شرم کردن ولی بابا غیا بے شرم تر شو